الرحمن الرحیم سورة النور دا سورت چې دی دا سوره نور دی مدنیتون د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه پس نازل شوه دی نوم د دې دی نور نور رڼا ته وای رڼا دلته هم د رڼا ټکی دی صورت کې راغلی دی د دې غون صورت نامه نور ده او اشاره دی ته ده یا دوستانو که دا صورت هم په خپل زندګۍ کې راوست او په دې باندې عمل وکاو د کور خلکو هغه هم راواغشتل او په دې باندې روان کړو الله به د باندې رڼا راولي رڼا په دې کې زیات مسلې بیانېږي د پاک دامنې د پاک دامنې د بد عملونو او د فحاشین او د بحیاین د بچ کېدو خو خاص کر بیا زنا کا زنا او ده خو د دین مخکې مخکې د مخنیوي د پاره قران مجید زیات زور په دغه لګی په اسبابو په زنا دون زور نه لګی چې زنا مکوي او دا مکوي زور په اسبابو لګی چې کم کارونه هغه اسباب د زنا وي دا غینه زنا دروازه کولاویږي په هغه ځای زور لګی الکه پردو خزو ته مګوره پردو خزو سره خبرې مکوي پردو خزو سره تعلقات مساته بیبیانو ته دا مسله د خزو ته چې پردو خزو نه مخ پټوي هغوی سره خبرې مکوي ځکه دا ټولې خبرې اسباب د دغه دي د زنا نو دې کې به ماوي دا ټول اسباب بیانېږي چې څومره اسباب دي دوستانو د بی حیایې په دې باندې نظر وکي او دغه اسباب راوالی د دې مخنیوي وکي خاص کر نن سبا الله دې معافي وکي اگر چې نه مني په خزو باندې دا خواري چې د چا د خزې سره غټ موبایلی ورته په ډیر ښه اخلاق ووایې چې الله دې ستا د دنیا او د آخرت حیا وساتي ستا د الله عزت برقرار کی خو تا سره ګورې دا لایق نه دی زیات نه زیات په کارو چې موبایل هم وساته او که ساتې نو ساده پاده موبایل چې د پردو خلکو لمبرې وسره هر وخت کتل پکاري چې د ښځې سره د چا چا لمبرې دي دینه غټې مسلې جوړیږي پاتې شو غټ موبایل نو الله دینه غوري ځان سات خزو باندې دا قتل پکار دی لازم دی هغه ته دا وایا چې محترمه ته په دغه باندې سکه په غټ موبایل باندې دینه ما به غټې فتنې جوړیږي که پویږي پوی شي کنه پویږي وګوره چې درانه کورنه هغه ته دا مسلې را پیښ پیښ شي چې د ازره خیال ساته الله نه سوال کوي چې الله پاک مونږ او تاسو په پوي کی یو حدیث کې برازي حضرت عمر بوي دا صورت خزو ته اوخایه د کدی کې ټولې مسلې د پاک دامنې دي سورت دا یو سورت ته انزلناها مونږ را لېګلې دي وفرضناها مونږ فرض کړې دي احکام د دې د دې کې چې کوم حکمونه دي دغه احکام مونږه فرض کړی دي وفرضناها او مونږ فرض کړی دي احکام د دې وانزلنا فيها او را لګلی دي مونږ په دې صورت کې آیات بینات آیاتونه واضحه وانزلنا او منګ را لیګلی دی فیها په دې صورت کې آیات بینات آیاتونه واضحه دا آیاتونه واضحه می ولې را لیګلی دی لعلکم د دې د پاره چې تاسو تذکرو نصیحت قبول کې خوش قسمت خلکو چې د صورت باندې ځان پوي کې او نصیحت قبول کې تذکرو نصیحت قبول کې پيله حکم بیانیږي د زنا مخنیوي چا چې زنا وکړو د شریعت مطابق په زنا ثابت شو دا زناکار او زناکار خزر اواله او دوړو له دغه ورکه سزا الزانیتو زناکار خزر والزانی او زناکار سړی که کمی خزی زنا وکړه یا کم سړی زنا وکړه نو فجلدو تاسو په درو باندې اوه کل واحد هر یو منهما د دې دواړو نه مئت جلدت سل دوری یو سړی د خدای دی نکی خزه ده الله دی نکی او دوی زنا وکړه او د زنی د شریعت مطابق په زنا ثابت شو د شریعت مطابق زنا نو دوی څه چلو کې که شادي شوده نو نو بیا ار یو راواله او سلسل دوری وه خو دسې به وه چې په درمیانه وهلو نه دا داسې دسم نه او داسم نه چې دسې وته اوچت شي او غرض نه بسې ناس درمیانه دا علی چې شادي شودنی او که شادي شودو داغه حکم تاسو د حدیثو کوم وو دغه کورستو بر ترام شي ابي رجم دی پکانو باندې وشتلی الزانیتو زناکار خزا والزانی او زناکار سړی چې زنا یو کړه او زنا په ثابت شوه فجلدو تاسو په درو اوه کل واحد منهما هر یو د دې دواړو مئت جلدت انسل دوریه یاد خیان لري اسی یو نکته ده خلک بیانې مفسرین حضرات علما کرام هم بیانې اسی نکته ده چې د زنا مسلې کوي د زنا نو زناکار مخکې بیان شو که خیال می او زناکار سړی رستو بیان شو وی دی کې اشاره د قباحت او بدکارې د خزې ده الکه خزه په کور کې ناسته ده پرده ده پرده کې ناسته ده د کور نه بار نوزی او بیا هم دا زنا کوي نو دا غټه بد نصیبه ده نو د مخکې ذکر کړه او سړی سړی ته خو بیا هم دی کنه سره تم راشي پیښور تم لاړ شي مختلفو ښځو سره په هسپتال کې ملاو شي بل ځای ملاو شي بل ځای ملاو شي نو که هغه زنا وکړي هغه ته خو اسباب د زنا ټول رامخې ته دي او خورکه تا ته څه چل شوی دی پتا خوار وخت پرده ده څوک د پردو سړو نه ست پرده او بیا هم ته زنا کې نو دا ډیره قبیحه ده نو دلته څه کوي زناکار یې مخ کې کړه اول تشری نو ال تشری وسارق وسارقتو الته غل مخ کې کړي دی او غلا رستو کړي دا هغه کی اشاره دیتا ده چې که خز غلا کوي بیا هم دی غي سره خو سوینه کاروبار نشي کولی بل څه نشي کولی نو غټ سر یې ته ولې غلا کې تا ته باره خو پېښور ته هم تللی شي بر هم تللی شي کوز هم تللی شي کاروبار هم کولی شي او ته بیا غلا کې نو دا غټ سر کوزي نو هلته غل مخکې کړی دی فجلدو تاسو په درو وه کل واحد منهما هر یو د دې دواړو مئات جلدت انسل دوریه چی زلا رپورټ نی شوی پر دی اچوی خو که رپورټ یو ځل شو خبره قاضی ته لاړل نو بیا پر دی مر دی پیما دغه کوي ولا تاخذکم ادننی ستاسو لا بهما پدې دواړو رافتون رحم د زړه خوګیدل چې زړه پیو خوګی چې زمړه بس نه به وو فی دین الله د الله په دین کې ان کنتم تؤمنون بالله کچر تاسو ایمان راوړې په الله والیوم الاخر پرز د اخرت الکه چې زناکارو له سزا ورکوي کنه نو داسې کلاو میدان کې ورکوي اعلان مو کې چې الکه سبا له بپلانی او پلانې له لګ دغه ورکو زنا دغه حد به ورکو وليشهد عذابهما او حاضر دي شي سزا د دې دواړو ته وليشهد او حاضر دشي عذابهما سزا د دې دواړو ته طائفه یو ډله من المؤمنین د مؤمنانو د مؤمنانو یو جماعت تم ورته راشي چې د دې نورو خلکو د پاره دا عبرت شي بیا مسله ده طبیعت مسله الزانی زناکار سړی لا ينکحو هغه نه په نکاح کوي الا زانیتا مگر زناکارا طبیعت داسې دی چې کم سړی زناکاری ګورې هغه د پاک دامنې ښځې سره نکاح نه کوي نن سبا دا ښځې دي عالمانې دي د عالم خزي سره دغه نه کوي زنا وی الجنس یمیل الی الجنس مردار مردار لذی او پاک پاک له ازانی زناکار سړی لا ينکحو اغه نه پنی کا کوي الا زانیتن مگر زناکار او مشرکتن یا مشرکه استاد به وی دا زناکار او مشرک دواړه سره ولی یو ځای ذکر کړو د دوی سم مناسبت دی ناغه به ډیر دغه وی خو اسانه خبره ده ده وی زناکار هم درچای او مشرک هم درچای پاک دامن یو خاون منی بل څوک نه منی موحد سره یو الله منی بل څوک نه منی چاته سر نګدی خو زناکاره چې څوک ته ملاو شو هغه له پرتوغاخ کولاوي مشرک چې څوک ته ملاو شو که دې کاڼي ته سجده وکړه دې ته کوي او کابل کاڼي هغې ته کوي او کابل کاڼي نو مشرک هم دار چای او زناکار هم دار چای معاهده د یو الله دارنګې پاک دامنه د یو خاوندي د بل چانی وزانیتو زناکار خزه چې ده لا ینکحها نه پنیکا کوي هغې له الا زانن مګر زناکار او مشرکون یا مشرک وحرم او منکړی شوی دی طبیعتی طور ذالک دا علی المؤمنین په مؤمنانو دلته د حراموالی نه مراد هغه د شریعت حراموالی نه دی مراد خام مراد د دین څه دی بندیدل وحرم او منکړی شوی دی طبیعتی طور ذالک دغه علی المؤمنین په مؤمنانو مؤمن سړی نه دی مړی که خو هغه به هغه ښځه ونه کي چې هغه زناکاره وي زناکاره دا مطلب نه دی چې نن زنا کړې ده بس مراد د زناکار نه دا دی چې هغه کار د زنا کوي هغه چکلې نه چلی هغه دقسی مومنه خزه هغه کوي پاک دامن سړی کوي هغه سړی نه کوي چې هغه کاروبار دادی چې خزه پردې خزه دغه کوي چلی نو حرام کړی شوی دی یعنی منع کړی شوی دی طبیعتی طور دا خبره په مؤمنانو بیا مسله ده بله الکه په مسلمانانو خزو او په مسلمانانو سړو باندې ګورې تهمتونه ملګوي تا زنا کړې ده و زنا کاری سړی ته وې تا زنا کړې ده و زنا کار دا نه بزان ساتي که یو سړی پاسې او په یو خزه باندې تهمت د زنا ولګاو چې تا زنا کړې ده یا ته زنا کار یې او هغه د باندې راپورټ وکړ قاضي ته چې د ماته زناکار وي نو قاضي به وته وي چې دې ته تا زناکار وي خو صحیح ده ثابت یې کپې ته خپلې ښځې ته کله نه کله وي پردې ښځې ته وي پلانې زناکاره ده ثابت یې کپې که ثابت یې کړه نو دا داوی والا خلاص شو او که ثابت یې نه کړه دې ګیر شو دې ته قذف وي د تهمت چې سړی په چا ولګي او ثابت یې پې نه کړي نو اتیا کوړې بیا غلی نو ته به څلور ګوان راولې څلور ورته به وایې څلور ګوان راوله چې دا ووایي چې او دې ښځې زنا کړې ده نو ما وایي دا خبره ډېره اوږده ده زنا کړی دا ګوانو نه به تپوسو کی حاکم زنا ستوي د ار یو نه به بیل بیل تپوس کوي زنا ستوي چا سره کړی دا چرته کړی دا کم وخی کړی دا دا به د ار ګوانه بیل بیل تپوس کوي چې بل خبر نشي چا سره کړی ده چرته کړی ده کله کړی ده دا ټول ته پوس پدی اوس کدی کې لک فرق راغی هغه یو وی یو بچی کړی دا هغه بل وی دو بچی کړی دی بیا دغه شو خبره خراب شو بیا به وته وی خاصنګ کړی دا نو ما وی مسلې ګورې یو داسې دی چې اسې یو سړی د خزې د پاسه پروتی دا بیل جرم دی او زنا بیل جرم دی اوس به یو سړی اسې به د پاسه پی پروتی اسې او پورې ځان موږي نو دی به داسې وایي چې د دې سړی ذکر ما ولیدو چې د دې خزې په دا خاص اندام کې وته او نه نوته نو زما خیال دا مشکل دی چې څوک ویني د دې حجنه شریعت هم ولا یو باندې جوړی چې دا خبره دغه شي ختم شي چې دغه شو وای څنګه زنا کوله نو دی به داسې وای دا نه چې د پاسه په پروت او یا داسې و غیږ کې نیولې وه وای ما کته چې د دې سړي ذکر د دې په خاص اندام کې وته چه دی سلورو واړو دا ګوی وکړه نو اوس په ثابته شو خو ما وی دا به د چا کاکا ثابته نه کی مطلب هم دا دی دا دی چې بس په خله لاس کده چې په دې علاقه کې دا د بی حیاي پر دین دغه کیږي دی په لو زور مکوي زور دغه په لو کوي اسباب د زنا ته په خو زور لګوي چې پر دې کوي د تر د تر زینه پردا د ترور زینه پردا د ماما زینه پردا د لیور نه پرده چې چا سره وته وایې خورکې چې چا سره د نکاح جایز کیږي هغې نه به ګورې پرده کې والذین او هغه خلق یرمونا چې هغوی تهمت ولګوي المحسنات په پا پاک دامنو ښځو باندې پاک دامنې ښځې هغې ته وایي چې هغه تر اوسه پورې چا دا نه ویلې چې دې زنا کړې ده او هغه خزه چې هغه تهمت هغه کسان چې هغه تهمت لګی په پاک دامنو خزو ثم لم یاتو بیا دوی راتللو نکی به اربعه شهدا اپسلور گوانو سلور گوان پیش نکی فجلدوهم نو تاسو اوه دوی په درو باندې سمانی نجلدتن اتیا دوری د یو سزا شوخه دې ته حد قذف وای اتیا کوړې دې ګوان لا چې څوک داوا کوي چې دا زنا کړې ده دل اتیا کوړې ورکې ته پر دې خزه ته خدای دې خله ماته کسلوي چې تا دغه کړې ده زنا فجلدوهم تاسو او خیغوی سمانی نجلدتن اتیا کوړې یو سزا دویمه سزا تر د مرګ مرګ پورې بیا په یو کیس کې د د شهادت مقبلوي تر د مرګ مرګ پورې په یو کیس کې د د شهادت ولا تقبل لهم تاسو مقبلوي د دوی د پاره شهادت انګوي ابدا همیشه دوه شو دریم دا دی چې و اولئک هم الفاسقون او دغه خلک چې دي دا غټ فاسقان دي دا غټ فاسقان دي درې شویخه اتیا کوړی وه شهادت مقبلوي تر د مرګ مرګ پوري او دا خلک فاسقان دي دا دریم ټکی الا الذين تابوا مگر هغه خلک چې هغه توبه وسته من بعد ذالک پس د دینه واسله او خپل عمل درست کو فإن الله غفور رحیم الله بخون کې او رحم کوون کې دی دا الا الذين ریاض دا به د فاسقون سره لګوي ښا ټول سره نه کوم خلکو چې توبه وستا او بیا خپل عمل درست کو نو بیا دې د فاسقین نووت بیا په نیک عملو کې حساب شو خو ګورې دا به د دغه سره نه لګوي ولا تقبلو چې شهادت هغه پورې ما قبل وی چې کمی پورې توبه نیستی او که توبه وست بیا خیر دی نه الته خو ابدا ټکی دی گوی به تر د مرګ مرګ پورې نه قبل وی اگر که بیا ترجمه مو کی ورسو کی د فاسقین نه بوزي چې کله دی توبه وباسي فإن الله بشک الله پاک چې دی غفور الرحیم هغه بخون کې او رحم کون کې دی وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین دعا وکړه یا الله ته راشي یا الله خپل فضل کرم په موږ باندې وکړي رب ته زمونږ په حالاتو باندې رحم وکړي رب ته زمونږ تمام حالات درست کی رب توفیق مونږ ته راکې د خپل عظیم کتاب صحیح پویم نصیب وګرځي د خپل خوږ پیغمبر علی السلام په حدیث باندې صحیح پوی کی رب د قران او د حدیث اتباع زمونږ نصیب وګرځي رب د قران او د حدیث او عظمت او بړای زمونږ په زړونو کې پیدا کی رب د دې خیر او د دې برکت مونږ تم راکې زمونږ کورانو بچو تم ورکې پرز د قیامت هم رب د دې عظیم خیر نه مګدم تمام کا مو محروم وي خپل ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډیر خو کې الله دوی له دې راتلو د دې کې ناستو په دنیا کې مل اجر ورکړي په آخرت کې مل اجر ورکړي سره زمونږ الله په خپل بچو په خپل کورنو باندې خوشاله کی په حلال کاروبار کې ول الله پاک سره زمونږ خیر برکت د زړه سکون اطمینان نصیب وګرځي د هر قسم پریشانونه الله حفاظت وکړي بیمارانو تم دعاګانې وکړي چې اهل اسلام سونه بیماران دی رب ته شفا کامله ورکړي خاص کر ملګری بیماران دي د ملګرو کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي چې الله صحت عاجله کامله مستمره ورته ورکړي د ملګرو بچي په سفرونو باندې دي هغوی ته دعاګانې وکړي چې الله پاکي کامیاب راولي خپل وطن ته صحیح روغ سالم عمرو له خلک تللی دي هغوی ته هم دعاګانې وکړي چې الله پاک هلته اعمال د اعمال ورته اسان کړي او الله پاکي مقبول راولي خپل وطن ته وصلی الله تعالی